الرحمن الرحيم داو صفات لازمه چې تاسو واورېدل اوس دین پس خو بس دا څومره چې دینو صفات عارضه وي کله بدرته وي اخفاء ده کله بدرته وي ادغام ده کله به درته وي اظهار د ټول به دینه پس د قاعده اخره پورې بچي صفات عارضه به او ګوره صفات عارضه دا پسو حروف کې موجوديږي يرملون الف او همزه يا را ميم لام واو نون او الف او همزه په دې کې صفات عارضه ده صفات عارضه دي پکې نو ګورا په يرملون کې یا را واخلا تخپل ځانو باسه بس منډه وي دغه کیږي او بیا منډه کوي دا لږ سم کېده خیر ده که ته تجوید نه کې خو چې خلک خو اوري که نه یا په یا کې څلور صفات دي مد فرعي اثبات حذف او ادغام کله به یا کې مد فرعي وي مد فرعي کنه لکه تاسو وایئ چې نستعين یا کې دې مد کو یا مد کې کله به پکې اثبات وي یا ثابت ای کنه او کله به یا سي حذف بينك في الارض کې یا حذف کا کله حذف شي واو حذف شي قال الحمد کله ثابت شي او کله ادغام پکې شي مې من ولي فلام اوراکه درې درې صفات دي تفخیم ترقیق ادغام لام کله ډک وی لکه الله په نوم کې کله باریک وی کله په کې ادغام کی کنه ملدنه دا سران دا کله ډکای کله باریکای کله په کې ادغام کیږي مر ربک پمیم کې سلور صفات دي غنه زمانی ای غنه په دوه قسمه آنی خو صفت لازمه او تاسو اورې دوست اخیری صفاتو کې درلې دي کې غنه آنی ده چې بغیر د قصد او ارادې نه ادا کیږي هغه نه زمانی صفت عارضه ده دویم اخفاء شفوي اظهار شفوي ادغام شفوي پنون کې شپږ صفات دي غنه زمانی اظهار حلقي إدغام إقلاب إخفاء حقيقي إظهار مطلق فألف كشبك صفات مد فرعی الف کې مد کیږي فرعی حذف کله حذف کیږي قل نهبطو الف حذف شو کله حذف کیږي او کله پکې ثابت پاتې کیږي او کله پکې اماله کیږي مجريها والضحي حمزه کې پنځه صفات دي تحقیق حمزه په خپل اصلي حالت کې اوه کنا تسهیل تسهیل مبجندل او حمزه اداشی بین الحمزه والالف دریم د ابدال حمزه د بدلکا په بل حرف فتحه کسره او ضمه به دلته بیانېږي په دې ځای کې د څو خبرو خیال وساتئ بس دا څه د شلو پورې خبرو خیال وتاته ها زو چلو شل خبره ښا په حرکاتو کې چا شل کړي نه دا تاسو به شل کې ان شاء الله اوله خبره الفرق بين الحركات الثلاثه وحروف المد د حروف مد او د حرکات ثلاثه مبارک فرق څه دی دویم الفرق بین السکون والحرکه د سکون او د حرکت په منځ کې فرق دریم حرکت با اول ادا کې که حرف به ادا کې که دواړه به یو ځای ادا کې صحیح شو بل مواضع الحركة من الحروف من الحرف في رسم الخط دا حرکت به کم ځای لیکي پر رسم الخط کې په حرف باندې حرکت لیکي فتحه به کم ځای لیکي کسره کم ځای ضمه کم ځای څنګه به لیکي پنځم زمن الحرکات الثلاث د دې حرکات ثلاثه او زمانه به سمري فتح کې به سمره وخت لګي کسره کې به سمره لګي درې ورځې به لګي که چله به لګي پنځم شپږم دا حرکات اول وجود تراغلي که حروف اکه دواړه یو ځای موجود شي اول په دنیا کې حرکات او حروف او کدواړه معا موجود شي وما خبره حرکات طويله حرکات قصيره والفرق بينهما د حرکت طويل او د حرکت قصير بارکه خبره او الفرق بينهما بل کمال او نقصان د حرکات ثلاثه نهم خبر ميزان الحركات ومعرفة صحيحها من عليلها هذه حركات سمر ميزان دی صحیح پکې كم دی او بیمار كم کم نه آه، حركات عليل قال لي كيف أنت قلت عليل سحر دائم وحزن طويل لثم الحركات الفخيمة والرقيقة حركات دك أو حركات بارك بل العلاقة بين حروف الجوف والحركات تعلق فمن حروفي ما مدو أو دو حركات كسره دولسم د مخکینی علماو د حرکت مقدر باره کې سره آیا ده چې حرکت مقدر څه ته وایي دیار لسم اثر مروی فی الحرکات الثلاث یو اثر دی د حرکات ثلاثه ته چرته ځې شینتو دي دلته راشه ته دلته سبق وې کالتا فخذا نو بیا دلته غیر مخه مخه لمه کېږي اثر مروي في الحركات الثلاث سوار لسم وقف او اثر د دې وقف په حرکاتو کوم حرکات باندې چې د وقف او اثر به څه شي پنځل لسم علت د وقف په حرکت شپارسم معنا د وقف په حرکاتو ولسم چې لاندې نو حرکت ب ب بو تاسو حرکت ته او چې وګدي نو حرف با بي بو پوهیږئ کنه پوهیږئ تاسو چې وایي په قاعده کې امام سی بوي پال کتاب کې ذکر کړی دا غي صفحه 357 اول جلد ده الفتحة من الالف والكسرة من الياء والضمة من الواو دا فتحه د الف نه جوړه ده کسره د یا نه جوړه ده ضمه د واو نه جوړه ده دی خبرې نم دا معلومیږي چې حروف مد او حرکات په خپل منځ کې تعلق شته یو بل نه جوړ شي دا خبر امام مبردم ذکر کړي ابن جنیم په سر او صنعت الاعراب کې ذکر کړي وان الحرکات ابعاد حروف المد واللین دا حرکات د حروف مد نه جوړ دي چې هغه ته حروف لین هم وایي دلیل دا دی چې کله حرکت وګت کې نو حرف ته نه جوړ شي فتحه وګده کا با با تا تا سا سا بی بی تی تی او بو بو تو تو ورکتل دیم الفرق بین السکون والحرکه فرق پمند سکون او د حرکت کې علماوی کلام د عربی سلور سيزونو نه جوړیږي حرف متحرک حرف ساکن او حرکت او سکون په کلام د عربی کې د سلور سيزونه نو حرف متحرک اکثر خبرې دي کتاب کړي تجوید الحرکات الثلاث دا کتاب صرف په فتحه کسره ضمه کې لیکل شوی صحیح ده تجوید الحرکات الثلاث نو ګوره کلام دا ربي د سلورو سيزونو نه جوړيږي او د دې ټول رجع بیا دو سيزونو ته کیږي حرف متحرک حرف ساکن متحرک حرف بر په حرکتي او ساکن بر په سکوني اول خو دا خبره فرق په مند سکون او حرکت کې لګیا دی نو فرق دا د حروف متحرکه بالام په کلام د عربی کې ډېر دي حروف متحرکه په کلام د عربی کې ډېر دي او کوم حروف چې ساکن دي هغه کم دي دلیل په سره دلیل په یو دا ده ابتدا په ساکن نه کیږي او ابتدا په متحرک باندې کیږي نو ساکن کم شول کنه شول لکه اقتدام پې نه کېږي په ساکن په متحرک کېږي دویم یو متحرک د بل متحرک سره راتلی شي خو یو ساکن د بل ساکن سره نشي راتلی لکه ویا ذرک واو یا ذال لا ټول یو بل سره موجود دي رسولهم توس راځي څه شو هغه بل هغه سره تلی وای هغه دن چې تاسو سره دی څه شو دلته ناشته بار دی تاسو به دینه پس ځای راځي ها قضي الامر دا تموسراله بیا مانا امیر ته خفم شو وختي امیر ته په دای باندې ګور دی پلار پاخه نه دي داخل کړی دا لکان دی بزی راځي هغه پلار په سینې شي راتلی او وځي مجه ولا جوړه کې ځان ترې مرګري کړ زه ته دې پاتې دي چې نشي راتلی امیر ته به مرانه خپه شو زه لام چې زاو ته چې پاتې دي شي او ته ګرځې بار تا سره د یړو سره تعلق نشته خدای دې کې چې استاد هر څه ځامني که د تر ځامن دي که د مامای تا دای نه دی راوستي دای ته نه راوستي تر ځامن ماما ځامن دي کور کې به پر سر نه استي ها تاسو نور مرګري نشته شول انور هم نشته لا پتا نه یو دنګ دی هغه واسکټي مچولې هم نشته لا هم بار دی قاری صاحب ته ګوره ګرځي اوس خو د ونه اونه شاله شوې کنه اونه د کستنه ده وقار نه نو دا څه کار د چې څنګه نن سبق تاسو به مازیګر نه پس چټي ها ته پوه شوې ته پوخ نه داخل او نور ملګری دي دغه ته مو کور دی ما زیګر نه پس بځای او سار برازای بس دغه تاسو ترتیب شو ورنه کده ما زیګر نه پس مې وکتای نو بیا به د ماقام نه کوم کته کما سوتن بیا به شپیم زی نو درځه خې جلال شیخه طالب سره مونږ تراغه پوری نرمي کوو چې طالب په خپل هم لګ څو کې لګ مونږ هم خیال وساتي کنه نو بس دا خبره شو تاسو به ما دیګر نه پس تاسو چټي ده ها خبره کې خوشاله دي چټي ملاو شو او بل غوزم بس ورفع عن قلم وعن ثلاث كرازي بس درم موضع الحرکت من الحروف فی النطق مونږ چې کله اے حروف مونږ ادا کو اول به دا حرکت ادا کو که اول به دا حرف ادا کو لکه با فتحه بدا نو اول دا فتحه ادا کیږي که دا با ادا کیږي که دواړه یو ځای ادا کیږي ابن جنی صاحب ذکر کړی په سر صنعت العرب کې ترجیح ورکړی دی ته چې اول به حرف ادا کې او بیا به حرکت ادا کې اول څه ادا شي حرف ادا شي او بیا حرکت ادا شي او د په الخصائص کې ذکر کړي چې حرکت به پس د عرف نه ادا کې لا قبله اوس د ورو خیال شو حرکت به ادا کې پس د حرف نه لا قبله نو یو دې کې ویلي حرف به ادا کې اول او بیا حرکت ابل دې کې وای دا دوه ځایونو کې دا ذکر کړی چې حرف به ادا کې بیا به حرکت ادا کې لا قبله ولا معه او دا مذهب د امام سیبوی هم دی چې اول به حرف ادا کې بیا به حرکت ادا کې ان الحرکت تحدث بعد الحرف تا حرف نه پسی امام ابو علی وی دا اختلاف ذکر راغله چې د دې د ادايګۍ کې د دې په ادا کولو کې غموز د پټواله ده کدا کار د محسوساتو نه وینو بیا خو په اختلاف له ضرورت نه لکه اوس دا پوزه مخامخ په مخ کې ښکاری نو تعالی ته دا ویلي چې اختلاف د دې پوزه مخ کې کشاله نخکاری مخامخ نه کې اختلاف دی کدا کار د محسوسات نه به او بک اختلاف نه وي خو ائمه د تجوید خلاف دي ای وی حرکت به پس د حرف نه ادا کې اول به حرف بیا به حرکت عبد الوهاب قرطبي رحمه الله په الموضح کې وایي ومما يبينه ايضا ان الحركات الثلاث انما عملهن بالفم فإذا ضممته حدث الضم وإذا كسرته حدث الكسر وإذا فتحته حدث الفتح یو حرف دی مضموم کو نو ضمه پیدا شوا مکسور دی کو کسره پیدا شوا او مضموم دی کو نو څه پیدا شو ضمه پیدا شو مفتوح دی کو فتحه پیدا شو مطلب دا چې حرف او حرکت په الموضح کتاب کې داسې دي دغه دا خبره داسې ذکر کړې چې په پته پی پوی نه کو دی وای ګوره دی کتاب کې دا چې چې ائمه د تجوید دا غي قول دا ده خلاف د ابن جنی مع الحرف ادا کیږي دا د چې کوم دلیل دا کوم عبارت چې ذکر کړ تاسو د کتاب کې شته نو دا دلیل د دې خبره ده چې ان الحرکت تحدث مع الحرف المتحرك من غیر تقدم علیه ولا تاخر عنه څنګه چې د ضمه وي خلا د ګول کنو ضمه پیدا شو کسره د څنګه ونو کسره پیدا شو مکسور حرف مفتوح دی ونو فتحه پیدا شو اے با ضم بو با کسرا بی با فتحا با صحیح شو با ضم بو با کسرا بی او با فتحا با نیوزه څنګه چې دا حرکت وي نو ورته سره حرف ادا شو نو دا دې تاسو خبره ده بس چې یو ځای څه کیږي پیدا کیږي سلورم خبره واضع د حرکات سوک دی دا خبره د قران کریم د مراحل سره تعلق ساتي چې قران کریم دا لیکل دا په څو مرحلو باندې تیر شوی موږ تاسو ته چې مخې ته کوم قران پروت دی د الله د پیغمبر زمانہ کې خدا سينو نو مدینه به کې یو بابا بوډۍ ولاړو بار نو تیز تیز خبرې کولې هغه بوډۍ وای وای دای چاته هغه قران نه خي وای نو زه دا څه درې د کسانم ته څه قران وای د الله پیغمبر به صحابه وبلیکلو چا د کجورو په پټو چا د سرمنې باندې ولیکل کول او مختلف صحابه سره مختلف لیکل موجود رستو د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې تدوین شو د قران او داسې راجمه شو لکه د موږ چې مخې ته پروت دی نو دا خبره صحیح نه ده چې پیغمبر به کې تلاوت کولو قران کریم په ګڼو مرحلو تیر شوی ابتداءً چې عثمان رضی الله عنه کوم مصحف لیکلو هغه بالکل معراو د حرکاتو او د نقاطونه نه پکې حرکاتو خیر تاسو مدینه تلاشئ ماغه ځکه نستعين کې په نون نه ټکه او نه زمانه فتحه ټول صفا هموار ابتدا کې داسې لیکلو نقطې په نوي بغیر د نقطو بغیر د حرکاتو نو بیا ابتداء د فتحې د پاره بره نقطه ولګیدا ابتدا چې وا نو اول نقطه ولګیدا ا د کسری د پاره خطه نقطه ولګیدا او د زمې د پاره مخامخ نقطه ولګیدا اول دا فتحه کسره د مسو نقطې وي فتحې د پاره بټک بار نقطه کسری د پاره لاندې او زمې د پاره حتی مخامخ دا نقطې چا ولګولې نو ځکه اختلاف دی بعضې وایي ابوالاسود دعلي نقطې ولګولې دا تابعي و بعضې وایي نصر بن عاصم دا کار وکړو بعضې وایي یحیا ابن یعمر او بعضې ابو عمرو بن العلام یادوي بعضې پکې ابو اسحاق الخضرمی او خلیل ابن احمد استاد د سیبوی ذکر راجح خبره دا چې ابو الاسود د علی دغه کارو کو په زمانه د معاویه رضی الله عنه کې د بصری والی د زیاد ابن ابو زیاد په حکم دا خدمت پوره شوه وجه سو چې دا حرکات پیدا شول دا نقطې ولې ولګولې پی کله چې فتوحات اسلامیه وشول او عجم اسلام کې وردن نشول نو عجم بغډ وټ قران وی اوس په زبر زیر پیش معنی ویل لیکل نشي ویل چې هغه وخت به لازم غوي چې فتح کثرت هم پنه او نقطې پنه وی ا د حب يبينك لم يتد کیسه وای بیا نو اسم په نو لیکلی نو عجم بغټ وډوي احتیاج رالو حرکات تا اوله مرحله دا و چې نقطې ولګې دي معاویه رضی الله عنه سره عبد الله ابن زیاد خبر یې ترې وشوي نو د عبد الله ابن زیاد غلطیان ډېرې وي نو د معاویه رضی الله عنه د پلار ته وی زیاد ابن ابو زیاد ته نو هغه بیا ابو الاسود الدؤلی ته وی رحمه الله چې څه قواعد تیار کړي چې خلک د الله په کلام کې د غلطۍ نه بچي هغه معذرت کو چې دا نشم کوله هغه ورته یو کس لاره کې کینولو چې د مخ کې قران غلط وایي په زوره هغه ان الله بريء من المشركين ورسوله دا څه عبارت وي الله بری دې د مشرکانو نه معنا به دا شي العیاذ بالله چې غلط عبارت وي او العیاذ بالله د خپل پیغمبر نن بری دې ابو الاسود الدؤلي معاذ الله داري قبولیات تلاړو چې ستا چې کومه مطالبه واغه زه پورا کوم خلک ډېر په بل طرف روان دي په قران کې کار شروع کو افسوس خبره غو دغه چې حرکات دي لپاره لګیدلي چې غلطیانو نه خلک بچوز حرکات او طرف خلک نشي ویلي اوس بورله ته لګي دیر شو پورې کسان ذهین ذهین منتخب کړ د دې لپاره د قران د لپاره د ذهینو خلکو ضرورت ته ښا نو چې په کور کې بیخي د نور د کار نه کنه عام کارم نشي کوله بس مدرسې لري او د اخرت خو به جوړ کو دنیا خو به هم نه جوړيږي چې چاته لیونه ګوري دلته راولي او دلته الله سمای ښا دا د لیونو هسپتال دا مدرسه هغه لیونی الله داسې شخصیت جوړ کړي چې بیا هغه د سکول هغه لیونه شوی یو د ټیک ټاکی څو څو پیری داسې شوي وای جی څه کال هم پیل شو تیر کال مور ویلو که بیا پیل شو بس بوزم به د مدرسې له وای څه کال بیا پیل شو را مې وستو که پښه بیا نه را وستو ها ټول پیل نه تیرلته ما لسمه پورې سکول ویلې کنه خپل سپیلنګ هم د نوم نه راځي یقینو کا راځي او چې چا زوري کولو مې هم دا ځای دی دا موږ ټول نه چې خپل کې ښه کاری کې چلېدل او بدل تر موږ څه کول نو ذهین ذهین کسانه وکتل چې دا کار چې د قران کریم خدمت وکړي سیاهی او مصاحف ورته ورکل د سیاهی رنگ به جداو او د مصحف د هغه ټکو رنگ به جدا او الحمدلله رب العالمین کې چې کوم الحمد لیکل شوی او دا په یو رنگو او په دې چې کوم بیا حرکتونه مرکتونه او نقطې لګول دا غي بل رنگو او ابو الاسود دوری خپل ذهین او شاګردانو ته وي ځکه کله خلق کلاو کم په یو حرف نو بره نقطه ولګوي دا به دلیل د دې چې دا مفتوح دی نو چې یو کس فتح او یو غلنه کوله هوی دا به څنګه مفتوح شي هغه ما ته ګورای زه چې کله هو مثلا ا نو ته په حر باندې برفت نقطه به ولګي او زه چې کله شونډه ګول کم نو د حرف په خوا کې به نقطه ولګي او زه چې کله خلقته بوزم نو د حرف د لاندې به نقطه ولګي شاګردانو داسې کو دې ته وای نقطه الاعراب ځان پوي کوي دې ته څه وای نقطه الاعراب دا د اعراب نقطې وي ها فتح کسره ضمه اول کې څو نقطې وي نقطې نو باقی دا کمی نقطې چې په دې حروفو کې مثلا جیم کې نقطه ده شین کې درې نقطې دي دوات کې نقطه ده دې ته نقطه الاعجام وای ښا دا رست راغلی اول کوم اول نقطه الاعراب راغلی دی وجود ته په خلافت عثماني کې د امام خلیل ابن احمد البصري په زمانه کې دا دا امام خلیل ابن احمد البصري دا نوم به سم یو کنه دا خبرې چې زه کوم دا بعض کتابونو ذکر کړي دلته یو کتاب دی المقتطف في خدمة القرآن ددا خبرې ذکر کړي بهرحال د قران کریم دا د لیکلو نه پس چې کوم ده دا نقطې او دا اعراب په څه شوی دی دا په بیا راغلی نو اول نقطه الاعراب لګیدل او دویمه مرحله د نقطه الجام وه دغه عجم چې بیا ردن نشول په اسلام کې او په قران به تکلم کولو نو د الفاظ به داسې ګډ وډ وي په خلافت د عبد الملک ابن مروان کې په خلافت د عبد الملک ابن مروان کې حکم کو حجاج ابن یوسف والی د عراق خپل کاتبانو ته وی چې تاسو دا څه وکړئ چې دا کم حروف یو بل سره مرګري دي کنه مشابهت لري پر رسم کې نو دا یو بل سره نږدې کوي نو یحیی ابن یعمر ته بلګیدو او نصر ابن عاصم الليثي دای چې کوم د په حروفو کې نقطې ولګولې په هغه رنگ کې ولګولې په کم کې چې به حرفو ځکه دا نقطې دا جز د دې حرف نو کنه په شین کې دا درې ټکي جز د شین دی او فتحه کثره ضمه خو جز د حرف نه نه ځکه به هغه په بل رنگ کې لګولې دای حروف تقسیم کل حروف معجمه او حروف مهمله او ته معجمه هغه حروف وو چې پاره کې ټکی وو با تا ثا جیم خا ذال زا شین ضاد ضا غین فا قاف نون توسر عليها او مهمله هغه حروف دي چې هغه کې ټکی نو دیار لس لکه حمزه شوه ح د ر س ص داسې نور دا یا چې کومه ده یا دا چې په طرف کې واقع شي نو مهمله ده او چې په اول او منځ کې راشي نو معجمه ده خلکو ته ډېر اسانه شو دي سره ها دا سویمه مرحله شوه دیمه اول څه شی او نقطه الاعراب بیا نقطه الاجام شول اوس دریمه مرتبه په نقطه الاعراب کې زیادت شو کم چې اعراب نقطې وي کنه خو ابو الاسود علي بس صرف درې لګولې فتحه کسره باندې د پاره نقطې وي پای کې بیا زیادت شو ها خلیل ابن احمد الفراهیدی سے په هغه راولګېدو او هغه دغه کار وکړو په دور د خلافت عباسی اول کې نو هغه نور نقطې ولګول څه چلو کو فتحه ضمه او کسره دا غ جوړ کړ بیا اکما نقطه چې وکنه هغه وګدا کا کده فتحي و کده کسري و او ضميره صورت بدل کو او سکون هم پکې زیات کو سکون هم نو مخ کې مد شد حمزه دا حمزه مغره است حمزه خپل صورت نو صله چې کوم کیږي په حای ضمیر کې نو الف سو فتحه د سن راواغستا الف سم لولو فتحه ته جوړه ک الف داسې کنه نو داسې او لګي راکم کو چې دا هغه الف او د دې په منځ کې فتحه په منځ کې فرق راشي او یا یې څه وکړه د حرف نه لاندې کسره د یا نه جوړه کړه یا ګوره داسې یې یا داسې لیکل شي راغې نه نیمه لرکه او کسره ته جوړه کړه ضمه دای واوی صغیره ولګول د حرف د پاسه ورکه واو لکه څنګه تاسو قران نو کې او دا سین سکون دای څوک دا یې د خا هغه سر را واغستو او دا غینه سکون جوړ کو معنا خفیف سکون چې کم حرف باندې ساکن یا خفیفی کنه ندام خفیف شو دارنګي ا نقطه تلر کې د خا د خانه نقطه لرکا او سر یې تکټ کو او سکون د پاره علامت وګرځولو شد د پاره علامت وګرځولو دا زمون قران کې چې کوم داسې درې غاخونه دي ها دا د لفظ د شدید نه راواغستو او نقطې تلر کې دا چې نور تنوین د پاره دو حرکاتو لګول همزه د پاره د عین سر را واغستو ځکه هغه سره نږدې ده همزه د دې وجه نه امام نووي په تبيان کې ذکر کړي ويستحب نقط المصحف مصحف مصحف مصحف درې واړه ویل شي وای دا مستحب دي چې یو سړی چې کم دین څوک نقطه ولګي په مصحف کې فتحه کسره ضمه نور نقطه ولې صيانه من اللحن فيه څوک پکې غلطي ونکي سلورمه مرحله بیا داوا هغه ته مرحله النضوج نون ضاد واو جيم پخیدل معنی دا ده چې د قران کریم دا علم الرسم او د دې د لیکل او طریقه پخه شوه هغه څوک ابو علي ابن مقلا دا وزیر او پس ددن ابو الحسین ابن البواب دای چې کوم د عربی د خط طریقه او د هغه اصول د هغه قواعد او ضوابط دای خلق باندې ذکر خایسته متنوع طریقو سره نور پکې په لیکلو کې اتقان پیدا شو نو اول څه شی او نقط الاعراب بیا نقط الاعجام او بیا اخر کې پکې پوره زیادت چاو کو خلیل ته بکو ها نو ګور حرکات درې دي فتحه کسره ضمه د فتحي علامت د الف صغیره وړوکې الف خو چې څه شي روي پر ده کنه داسې پروتي ولي کني غولاري هغه الفتحم نو بیا خو فرق کړانو په من د الف او د فتحي داسې طریقې سره منتد من اليمين الى اليسار ها خي طرف نه براکاږي ګس طرف ته لانه چې داسې بیا چا دا لیکلی چې په فتحه باندې چې کوم حرف مفتوح دی باغې بدرې نقطې لګي دو قولونه دي په محل د فتحې کې اوس به دا کم ځای لیکو نو وختلف فی موضعها د فتحې په لیکلو کې اختلاف دی څوک وایي د حرف متحرک د پاسه ویلي کې لکه یو حرف مفتوح دی بره دی په فتح او ذکر د کستاسو قرانونو کې او په دې باندې عمل هم دی بعضی وایي مخامخ به لیکي حرف ته حرف دی لیکل غیله مخامخ بسولي کې فتح به لیکي دا ضعیف حر دغه دی قول دی ادریم دا دی نو دغه دوا اقوال پکې عملم په دغه چې بار به لیکي ضمته تویل کیږي واو صغیره واو وړوکی واو ته وایي ضمنو دا به کوم ځای لیکو د ضمې په محل کې درې اقوال دي یو دا ده د حرف د پاسه به لیکو دویم دا ده د حرف مخې ته به لیکو او دریم دا ده د حرف په منځ کې به لیکو دا قول ضعیف دی لکه دا چې باو لیکل کنه با او بالکل منځ کې دی ورته ضم راوسته دا قول ضعیف دی بیا په دې کې اختلاف ته چې دا واو چې دی واو د دینه به دا سر حذف کیږي کنه دا واو دی وړو کې وړي کلو ضمه ده پاره آیا د دی واو دا سر بلر کیږي کنه دا به نو مشارقه وای چې نه دا به په دې باندې عمل له او مغرب ولوي چې دا به حذف کیږي نو دای په نسبت باندې ضمه څنګه ده د دال په شان ده نو دال مکتله ضمه غزه کې داسي ښه دیو جن زمونږ د مصحف چې ثاني کتل کنه بیا په دې رد کړي دا ټول غلط لیکل مخکې ما ویلو طلبه یو مصر والا سو یو کس ویډیو ما کته کنه غي کې ویلی و یو مصحف مې وکړو او ټول وې د تحریف نه ډک دی زمونږ دا یادولو وای ګوره دې کې لیکلي چې بسم الله الرحمن الرحیم کې سین باندې څه شی دی زمونږ غړندې د دال پشانی او دا مذهب د چا دی د مغاربه و ده هغه ته دا مذهب نو معلوم نه هغه دا دغه یادوم دا زمونږ ضمه د واو د ورکی واو پشانی او د مغاربه او ضمه د دال پشانی نغیو یو قران مې وکړ چې لیکلي دي پته چې بسم الله الرحمن الرحیم کې لیکلي چې بیسو بیسو وای په سین باندې څه کړی ضمه کړی وای دا ضمه نه ده دا سکون ده خو تا د علی مغرب والا ضمه کتل نو تا په دې باندې ور قیاس کړي په خبره پويږي کنه پويږي درېمه د یا کسره کسره به کوم ځای لیکو کسره وایي ته یا معقوصه قاف او صاد معقوصه معنا ته مردوده الى الخلف شاته ور واپس شوی اے تاسو دی یو لیکل راځي واپس شو بیا دا به لیکل کېږي لاندې د حرف متحرک نه کله سر بم ته حذف کی او هغه دوه نقطې بم ته حذف کی نو دا به د دې د لیکلو څه شي طریقه بشي محل دا ده چې بس دلان دي د حرف نه بولی کله شي بل خبره زمن الحركات الثلاث د دې حرکاتو زمانه به څومره علماء کرامو ذکر کړی چې زمانه د حرکاتو د مرتبه د تلاوت نه معلومه وا که ترتیل ده که تدویر ده او که حدر ده نو چې څومره تلاوت رو ده دوره زمانه رو ده د حرکاتو څومره تلاوت تیز ده دومره د زمانه د حرکاتو تیزه ترتیل بهتر ده حدر کې رخصت ده ترتیل کې به زمانه د حرکاتو زیاتې تدویر کې بداغینه لګه کمای حدر کې بداغینه کمای امام دانی ذکر کړی د عبدالرحمن ابن داوود نه چې ما خپل پلار ته قران کریم لوسته په ترتیل سره زما پلار خپل استاد ته په ترتیل لوسته یو لوی سلسله ذکر کړی دا ویل دي چې ترتیل قران په ترتیل سره لوستل بهتر دی د ارسنه او دا غي خبره تاسو ته تفصیلا ذکر شوی دا عمره د چې سړی به پکې د څه نه ځان ساتي د اختلاف نه بزان ساتي کې سړی زر زر تلاوت کوي کنه نو دا غي عمر مقدار دی تلاوت زر دی نو حرکات بم زر دا کی خو اختلاس نه بزان ساتي په حرکت کې یو اختلاسم په سو اقسام دی کنه اختلاسم په سو اقسام دی اختلاف یو دی ته وای چې حرکت ته جلدی تر ادا کو د نورو په نسبت لکه تاسو ان الذين كفروا وصدوا نو پاکه دې څوک اختلاف کو زر دې ادا کو بعض اختلاسونه پر روایتو کې شته لکه په نعما کې موږ اختلاس وکړو زمونږ په روایت کې نشته نو روایتونو کې شته نو څنګه بشي د دې عین په دې کسره کې اختلاف فنعم ماهي فنعم ماهي دې ته اختلاف وي زمونږ په روایت کې نشته نو یو اختلاف په روایت کې او بل د ځان د جوړ کو نو دینه بزان ساتي د اختلاس مثال څنګه دی لکه تعیدنا ده کنه نو کسره د عین هغه کې کمه او کې تعیدنا تعیدنا صحیح شو تعیدنا پورا به ادا کې یو دا اختلاف ده السرعه او مع خفض الصوت دا علم کیږي دا اختلاس چې کله یو شانت حرکتونه راشي مثلا فتحه فتحه لاله سالک مثلا نو څنګه وای سالک یو کم او بل زیات کی او کله داسې اختلاط د دی وجنم کیږي یو متا یو مخالف حرکت د متماثلینو حرکتونو په منځ کې رالو لکه وهو واوم فتحه ده او بل واوم فتحه ده او منځ کې ضمه ده وهو وليعلم وليا وليا هلته کسره ده نو څه په دې کې اختلاس وشي یو اختلاس د دیو جن راځي نو والی دا کتاب دی یو دغه اختلاف دی یو کله اختلاف داسي چې د یو حرف یوې کلمې حرف دی په بل کې وردن نه کو دا موږ د استاد استاد دی موسم ژوند دی تأملات في بعض في تلاوة بعض قراء القرآن الكريم أثرها وعلاجها محمد عبدالحمید ابو رواش د د شاګرد عبد الله الغول موږ ور سره قران ویل ابتدایي ختم ما هغه سره کړ د دغه ته تصحیح د تلاوت په حرم کې ما د چانه د کتل چې د څنګه تصحیح کوي ډېر مزیدار طریقې سره د د هر صورت اختلاط ذکر کړي او بیا ویل دي چې علاج به څنګه کلمې ذکر کړي د آیت نمبر ذکر کړي الحرکت المختلطه ذکر کړي الاثر ذکر کړي العلاج ذکر کړي لکه مثلا ناوي فبما رحمت من الله لنت لهم حرکت د فا او د با اختلاط په څنګه کیږي په دې سړی د د طالب ټوپۍ چولې اته ورته دا ټوپۍ د چا ده ها وګوره تاسو خاندل ولې مو خاندل غلط مې وې کنه پښتو کې پکارو چې ما د تویلې دا ټوپۍ د چا ده دا پا د دې ټوپۍ سره لګي د چا سره نه لګي ته ته دا ټوپۍ د چا ته ځکه خاندي چې ته په خپل پښتو کې غلطي محسوسول شي اګه په قران کې چاوي چې فقلا نو ته بیغم ولاړ کله په ها ته ته غلطي معلومول شي تاملات في بعض في تلاوه بعض قراء القران تا دا کتاب بیا وګورئ نو ګوره په زمانه د حرکاتو کې به د اختلاس نه ځان ساتي ښا اختلاس په ګڼو مانو راځي ما وي کله معنا دای دی یوې کلمې په بل کلمې د یوې کلمې حرف د بل سره پیوس کو لکه وزرو ده کنه وذروا ما بقي من الربا نو ته وذروا غلط ته وي او دینه بزان ساتنو د دیو جنا علماء کرامو ذکر کړي د کلمې دوه بنیادونه دي یو کلمه چې کنه دا غي دوه بنیاد دي یو مبنای حرفي او بل مبنای حرکتي نو د دواړو خیالو ساته ولا بد من كمال المبنيين معا حتى يستقيم اللفظ مع المعنى لازم دي د یو لوستونکي د قرآن د پاره چې د دواړو خیال ساتي د حرفم خیال ساتي او د حرکتم خیال ساتي چې معنا پوره شي سره د مبنا نه اے کله یو سره معنا خولي کوي خو مبنا یې نشي ویلې او تاسو په اصول کې وایي هو الاسم للنظم والمعنى جميعا دا قران نوم د څه دی نوم د نظم نظم الفاظو د قران ته وایي والمعنى او د معنا که چا ووی چې قران دی ته وای چې بس معنا یې کاوه نو دروغ وي قران د معنا قران د دوه سيزونو نوم دی هو الاسم للنظم د دې الفاظ نوم دی والمعنا او د معنا نوم دی او علماء کرام وایي چې دواړو خیال به ساتي د لفظ او د مبنا خیال به ساتي او د معنا خیال به ساتي اے دا الفاظ قوالب د معانیو د پاره دي نو چې لفظ د غلط کو معنا به څنګه ټیکو باسي نو خیال بکې ها اوس بل خبره وما دا اول حرکات وجود تراغلی ک اول حروف وجود تراغلی نو په دې کې اختلاف ده اکثر نحیان وې دا حرکات ثلاثه فتحه کسره ضمه د حروف نراغستلی شوی مکی ته بم دا خبره ذکر کړی دا په الرعایه کې مکی ته په الرعایه کې ذکر کړی په بار د دې حرکاتو کې اچو تروزین ولا با مزه کوي وي اختلف النحويون واهل النظر في الحروف والحركه ايهما قبل الاخر او لم يسبق احدهما الاخر في قوه النظر نو دی یو یو یو دلی والدا ذکر کړي چې الحروف قبل الحركه حروف مخکې د حرکت نه دي دلیل څه دی دلیل لا د حروف دا ساکن کیږي مو حرکت پیړو راځي نه ویل شي حروف بغیر د حرکت نه ویل شي حرکت پیړو راځي نه او بیا پیرستو حرکت راشي نو دا حرکت دویمه مرتبه لري دویم دا ده دا حروف قائم بنفسه دي په خپل ولاړ دي حرکت ته محتاج نه دي او حرکت بغیر د حرف نه موجوديږي چې تا ته کوئی فتحه دا که حرف بنا دا کې نو دا حروف حرکت محتاج د حرف ته او حرف نه د محتاج حرکت ته دریم دا ده بعضی دا چې حروف د چې باغی باندې اډو حرکت راځي نه لکه الف او الف موجود شي حرکت په اډو راځي نه دویم قول دا ده الحروف بعد الحركات نه نه نه حروف سری اول حرکات بیا حروف دا اول قول چې دا امام شاطبی غوړه کړي دا مونږ چې اول قول ذکر دا دویم شارح یمنی ذکر کړي وای ان الحرکات بان الحرکات اذا اشبعت نتولدت منها الحروف دلیل څه چې اول حرکات ودا حرکات چې وګټ کې نو حروف ته جوړ شي ضعیف پدې ده چې ته حرکات د دین حروف جوړیږي نو حرکات نو حروف جوړ شو حرکت خو په لګې لبه حرف جوړه کنه لکه تاسو بو نو ول په باو لګول بیا دې وګت کو دریم قول دا ده دا صحیح قول له ها مصنف مو دا صحیح قول له ادا په دې مسله کې صحیح قولم ده الحروف والحركات لم يسبق احدهما الاخر في الاثنين یو د بل نه مخ کې نه ده بل استعمل معا دا دواړه یو ځای موجود شي لکه جسم او عرض چې یو د بل نه مخکې نه دی دا قول صحیح قول دی بس په دې مسله کې دا قول پیژنئ درم حرکات طويله او حرکات قصيره والفرق بينهما زبيا راځي دا وایي